د روزې د میاشتې په شپو کې تاسو لا د خپل بیبيانو سره نزدېکت او جما حلال او جایز ده ځکه په ابتدا کې را حکم وو چې څوک به د ماښام نوځش وایي ماخام نو ترکم پورې چې به دی او د شو نو نو دغه بلا اجازه او گنجائش او چې تر ساره پورې دی خوراک کول شي اسکاب کول شي او نزدېکت کول شي او که یو ځل به دی او د شو نو دا غي نوسته ور لګیا د دې اشیاء او اجازه نه نو بعض صحابه کرام رضی الله عنهم لا دا شکایت راغی چې هغه کې عمر رضی الله عنه چې غني زیکت د خپل بیبي سره کړو ګمان دا کول چې دا و د شوی نه نه رسول الله عليه الصلاة والسلام د دې او نور صحابه کرام راغل شکایت وکړو نو الله رب العالمین د حکم منسوخ کو د آیات راولې غلو چې مخکې دا حکم یو کس ودشي هغه بیا د دې اشیاء او اجازت نشته تر بل رضی پوري تر بل ما خامه پوري کله چې دا آیات مبارکه نازل شو علی بن حاتم رضی الله عنه چې جلیل القدر صحابي دی ځان سره یو دوه تارونه او دوه بوټي پیدا کړل د بالغ ځان نه کې خودل او د شپې به هغه له قتل تر کومه پورې چې دا سپین مزه بور لنه ښکارې د نو خوراک کا کولو او چې رڼا به ولګې دا د غسین تار به او کس نه د بوي چې اوس رسېوي د خوراک تاک به من کو بعض د انك لعريض القفا معنا سره ده اسکه مسلې هغه معنا اهل علم خو خکړه نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي سره خوش طبيعتي وکا ګوره د سپین مزي او د تور مزي نه مراد د شیغ تیاره ده او د سپین مزي نه مراد د رضی غرنا ده دا چې مراد دې چې تاسو وتاونه پیدا کړی دی او د بالغ لاندې دی بلکې حدیث پاک کرا غلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي زما امت به همیشه په خیر وي چې دای په پښمنی کې تاخير کوي او پروجمات کې تعجیل او تلوار کوي د تاخير مطلب دا دی چې دومره وخت پښمنه نه کوي د باز خلکو په ځل کې دا وسوسه چې شنه ما نا وخت پښمنه او کو تر تروجه شي بلکې نا وخت پورې چې انسان تر کومه حساب باندې ورې د پښمنه کوي او چې کله ما خام شنو ور ډوب شنو بس روزه ما ته وای بعض روافض او شیعان څه کوي د دې برعکس روان دي اشمنه خو وختي کوي او روزه چې ما ته نو ماسختن له ورسي او د سنیانو د اهل سنت د احادیث مطابق د شریعت مطابق دا غي روزه څنګه چې پښمنی کې بتاخیر او پر جماعت کې به تعجیل او تلوار وي حالت اعتکاف کې د خپل بیبيانو سره نږدې کته او هم بستری حرام نه جایز نه ده او د دې آیات په تفسیر کې امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی دی چې اجماع او اتفاق د مسلمانانو د اهل علم دی چې اعتکاف په جمعات کې برابر خبره ده په جمعات کې د جمعې مکسيږي او کنه کم از کم مسجد جامع دوی چې خلک په فارغ کې جمع کوي او که د جمعې مز پکې نه کیږي نو معتکف د جمعې مز د فار د دغه جمعات نه راوځي شي بل هغه جمعات لسې شي چې فارغ کې د جمعې مز کیږي دا اجماع ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې ذکر کړی چې اتفاق د اهل علم د اجماع د مسلمانانو دا چې اعتکاف په جمعات کې وي او د زنانو اعتکاف بیا په کور کې کیږي چې نه دا خو مسجد نه ده نو په دې خو د ټول اتفاق نه د ټول ائمه اربعو د مسلمانانو اعتکاف په جمعات کې وي کدا د زنانو او کدا نارینه او آیا زنانه چې په خپل کور کې مسجد البیت کې ورلوي هغه کې اعتکاف کول شي کنه چې کور کې ځان له موږ د پاره کوم ځای خاص کړي چې هغه له فقها مسجد البیت وي نو جمهور علما وایي چې نه هغه کې اعتکاف نشي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې هغه کې اعتکاف جائز څه کې چې اولا او بهتر دی چې زنانه په کور کې ځان لکه په کمره خاص کړي چې په دې کې بزموس کو او هغه له مسجد البيت نو په دې کې اعتکاف د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې افضل او بهتر دی او وجه او علت دا ذکر شي چې حدیث پاک کې راغلي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د زنانو مبارک وایي چې د جمعه ټول نه منې کوي مکه مزل راځي او بيوتهن خير لهن کورونه لای لپاره افضل او بهتر دي نو په موس کې چې دا زیات نه زیات لس شل منټه په مسجد کې تیرې او د الله پیغمبر ویلي اور ورله بهتر دی د جمعات په ځای باندې حکم جمعات یادې مسجد نبوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې ویلي او بیوتهن خیر لهن د مسجد نبوي نم د لې کورونه غوړه او افضل دي نو چې کله موږ د پاره د دې کور افضل او بهتر شو نو اعتکاف له طریقې اولا افضل او بهتر شو ائمه ثلاثه او جمهور اهل علم وی ان اعتکاف د زنانو د کور په غجمات کې فکور کې جایز نه دی ځکه اغیله کې مسجد ویل شي نو په عامه معنا ورنه ویل شي هغه په مسجد کې اعتکاف کړل مسجد نبوي کې او دا غي نرسو صحابيات یا نور د مسلمانانو زنانو او تابعيات په مسجد کې اعتکاف کړل په کور کې ثابت نه نه ولا د اهل علم اختلاف نه د زنانو د اعتکاف بارک چې په کور کې کول شي کنه او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کوم روایت چې راغلی امام بهقي رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی چې ان من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور د بدعاتنا هغه اعتکاف هم دی چې په هغه جماعتونو کې څوک کوي چې په کور کې ځان لکه مساجد جوړ کړي نو دغه روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ثابت نه دی دې د پاره چې د ځان بچو ساتي د مخالفت د الله نه درپسوا وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه